ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد وقف حسن باره کې مونږ خبره وکا چې د ما بعد سره تعلق لفظي وي د ځکه المنح الفكريه ولا ذکر كري ثم اعلم ان الوقف على رؤوس الايه سنة لما ذكره ابن المصنف بروايته عن أبيه وبسنده المتصل إلى أم سلمة رضي الله عنها وجد تعلق لفظي أم لا وهذا الذي اختاره البيهقي وأبو عمر اختاره البيهقي دا امام بيهقي ورکړه دا قول او ابو عمر سيبوي هو احب الي لكنه خلاف ما ذهب اليه ارباب الوقوف کس سجاوندی رحمه الله د دیو جنا دی وی دا کم حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها کې چې راغلی چې د الله پیغمبر پایتونو او درېدل دا وی یو جوازي حکم دی او علا تعلیم الفواصل دی چې د الله پیغمبر صحابه ته د آیاتونو زه خولو ولګو کبار لغنی یلا ولګو تعلیم الفواصل چې ورته خو چې دا غره آیاتونه دي صحابه ته دې پته نه بیا دې ځکه المنح الفکریه والا ذکر کړی وای اکثر عجمیانو د دې شي ډېر اهتمام کړی دی او عرب ته نه غافل دي او د مولا جامی صاحب خبره ذکر کړي شر جامی والا وای حتا ذکر مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي قدس حتا ذکر مولانا نور الدین عبد الله عبد الرحمن الجامی دا مولا جامی سے بیا دی حدث سره السامي بطريق اللطافة أن قراء مصر والشام تركوا مراعاة وقوف الكلام فكأن قضاتهم لما ضيقوا أوقاف كل مكان نو رفعوا ايضا وقف القرآن اے وی لکه د دې قاضیانو چې څنګه پدې کې تنگواله راوستو هغه اوقاف چې کوم کوم چې خلکو وقف کړیو هغه زمونو کې تنګی را لګنه اسلام رس ترزه کمزوري کی نو ایدا سي وقفونه په کې څکل پور تکل او ایز وقفونه نه کوي په ځای ځای باندې بهرحال که عجم دی او که عرب دی نو دې خبره اهتمام پکار دی ابو عمر صاحب یو رساله مستقله بیا په بعضې انواعو د لکه د وقف تام او د کافي او د حسن باره کې لیکلې هغه هغه ذکر د بعضې کتابونو ذکر تفصیلا مونږ په دغه کې کو په دوره کې چې بعضې کتابونه د باره کې لیکل شي یې سوي خاجي نو دا څه شی دی دا وقف حسن دی وغیر ما تم قبیح او غیر دا غنه چې پاره کې کلام پورنی وقف قبیح ته نو خو ګوره دا وقف قبیح چې ده دا کله قبیح وي نو کله اقبح وي ښا کله زیات قبیح وي دا غي نه قباحت کې انتها ته رسیدلې لکه الجواهر المضيئه على ذکر کړي وقد يكون بعض الوقف اقبح من بعض كلا بعض وقف د بعض نه قبيح وي نو فلحن نصف دی ته بنی مېسه ملاویږي دا صحیح معنا شو ولی ابوی لكل واحد منهم الثلث امر او پلار ته ثلث د درې مېسه ده میراث خبره ده اوس کدی وقف داسې کو چې وان كانت واحده فلها النصف ولابوي نو معنا به دا شي چې دیتا او د دې مور او پلار ته نیمه ده کم میت چې دی د هغه مور او پلار او دې ته دا نیمه ده څومره غلطه معنا شوه خو دې ته قبیحه وایي او بعض اقبح معنا ده لکه اوس مثلا یو سړی وایي العیاذ بالله فبهت الذي كفر والله یا مثلا یو سره وی ان الله لا یستحی په دې وخت دې ته اقبح وای چې په قبح کې بیا انتها ته ورسی ول دلته کې الجواهر المدیو علی والوقف علی هذا اثم وخطأ او والواقف علی آثم ومخطئ او دا وربما خرج والعياذ بالله عن دين الاسلام وي غره کله کله سره په دې د دین د اسلام نه موزه چې قصدن او عمدن وای چې دا وقف صحیح دی او کوي اللهم الا يكون مضطرا مکر کې اوسړې محتاج شي وقف ته سای ختم شو یا چاته تعلیم ورکي بوي سو نو دیو جنا او چې وله یوقف مضطرا استرائی حالت کې بدی وقف کول شي او بیا بسکه و یبدا قبله د مخ کې نه بیا شروع کی سبق هیڅ کو پوینه شوي خو نسخه د مضارع چې یو قفو ده دا ډیره غوره ده مولا علي القاری صاحب ذکر کړی بیا بس کې چې کله دی په وقف داسې زبانی وقف کو چې قبیح وي بیا بس کې خوې ويبدا قبله بينو مخکې نه به شروع کی خو هغه مخکې نه شروع ځان له کیسه ده اب کوم ځای نه بیا شروع کی چې کوم ځای نه معنا پوره یقینو که بعضې سړی داسې قسمه ابتدا او انتها کوي چې سړی وایي د ده دا تلاوت مې د سره نه وی اورېدلی لکه د لیوني خبرو ته به ته څومره غوږ ونیسې که نیسې نو خان دی به نو لیونی چې لګیا لکه د روان رډو په شان نو بې ځای او دريږي او بې ځای بې ځای نه روانيږي ته کې ولېوان وي بس قاری صاحب خدای پاک او چپ شو بس وي خدای پاک دله څه وي هغه وقف و جا تام نه ها خدای پاک خبره خو پوره نشو څه شي رحم دیو کی ها باران دیو کی څوک ورپسې وروسته کوي څه شي شي نو مرکب ناقص نه خو چې مرکب تام جوړ شي کنه دیله په په نحو کې بیا مرکب ناقص وای چې کلام پوره نه وي ویون کې چپ شو ریدون کې تا څه خبره یا څه طلب معلوم نشي لکه زه تا ته الکه وب وبس تا چې ما ویل جو براوړه نو تب په حشیوه په معنا باندې دا چې د قران آیاتونه دي چې هغه کې د وقف غلط وکړو نو معنا بدلیږي په ډیرو ځایونو کې په عربو ته چې تکله قران تیرې کنه غي توبه وباسي استغفر الله اعوذ بالله من ذلک بیا تا چې ساو پنای غواړو او دلته غولګي قاری لګنه خپل جیس کې غریب سره خبره دې معنا بزیله ها که قاری له معنا ورتله او به ویل د کنجدا دې څه چلو کو بعضونو کې یقینا چې معنا غلطي او تاسو له ان شاء الله د وقف په دوره کې راشي چې کله وقف قبیح مونږ وایو چې څومره معنا بدليږي د چا پرواني باغی ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم يعني من بعد ما جاءك من العلم بتسوي التوقف الكبياوي إنك إذا لمن الظالمين العیاذ بالله پیغمبر ته نسبت غلط وکړو من الظالمین هلکه ولا ان ورسره وایا کنه خبره دې کټ کا غسل نو معنا غلط شو یو کس تلاوت کولو یو قاری صاحب لا یو مرګري خبره کولوي چې تبت یدا ابي یو له جدا سی پکا وکړه پلار له وی خیره کې ها تبت یدا ابي معنا دا چې الله زما پلار تبا کی دا ستاسو غلط په قبضه وجه اوس پلار له خیره کې د آیت خدا معنا نه و هغه ته چې معنا په نه بدلیږي نو په څه بدلیږي په پښتو کې چې بعضي الفاظ یو بل سره یو ځای شنو معنا څه کیږي ته چاته وي اوبر اوړه ما دا مدي ورپسې متصل وي معنا دا چې وبم راوړه او که تاسو چې وبر راوړه او څوک ماشوم روانه کوي ته ته ما ابو بروړي د بروانه بس کی ها حجم یې کنا سيو عجم یو ځکه د پښتو مثالونه ورکو ها عربی کې کتاله د 50 مثال درکم ته ما غشان ناشته چې پښتو کې مثال و هم ناشته کو غونتیم شي ور سره چې اوله کا نقصان خو پرې وته حاجی ويبدا قبله يبدا کې حمزه ساکنه ده او بیا په کې ابدال شوه ده د ضرورت شعری د وجنه يبدا او ده کنه لکه مثلا تو صدر کې پس باندې الحمد الحمد دې معنا ورکا نه نه ورکړې معنا کله پوچو کې لوند سوځي ها د لاسه کار خراب شوی دی ټول ورګه ورور دې پر رابطه شي نه تاسو ته ما د اول ورځې نه ویلي چې کله کلاس کې ناسې بس بیا ارز ختم بعض جماعتونو کې لیکلي غنه وي وی غیر سے رابطہ چوڑ اور رب سے رابطہ جوڑ دا خو پیرډ دی کنه همازیګر را تر ماقامه پورې وخت طالب له ملاو د دې لپاره ملاو د چې د پکې خپل هغه ضرورت پوره کړي چې سبق کې نه کیږي د جمعې رزم شته نو باز طالبان په خبره نه پوي خامخا به په کلاس کې هغه کارونه کوي چې هغه نورو طالبانو له بیا نظام څخه کیږي ګران کی دا څه مکوي بعد کال په ختمې دوه د اخیری کې ساوتو والا دا کال نه اته ته په کوڅه په لاسیتونو باندې مونږه ماده کړی ها بس ختم غنوسو نصیحت اسه فضول کار دی اوسه نو دی وای وای که جاهل دی نو ای بای سړی وای یاره څوک نه پوهېږو په وقفونو نو لکه بای په معنا باندې وی وجب علیه التعلم په خوراک چې نه پوهېږي څنګه دې په ځان پوهې کو او بیا یې خوري خو په مزه چرته دې داسې ویلي چې یاره دا دې څه ناشنا غونتې غوښه پخ کړې دې خوراک چل خو ماله نه راځي چرته چا ویلي داسې یا که د چا له داسې یو بل ملک ډالر یې ورکړې که نه پیسې چې ته چې ته په سترګو هم نه یې کتلي دی به و چې زه نه عالم دی پېژنم نه کني پیژنې یا به ځان وال چې دا زه پیژنم ورکه به وځي چې چانه به ته پوسو کو او چې سره نه پوت نشي کم شی د چې ستاسو فائدې دی او ته رد کې علاوه د قران نه یاره جی بس موږ خپل نه دی ویلې نو ته څه کېته د قبر نه خبرې کې ما سره که په دنیا کې ها که ژوندې خو وی وایا کنه ادا باباګان نه بوډا په موږ اوس وخت تیر شوی دی ښا پردای زمکه د نیولې دا غي وخت در باندې نه تیریږي دا بوډاګان نه دي بعضې داسې بوډاګانو که نه شیخ صاحب به وایي زمونږ په کلي کې یو بوډا وایي ګرځېدی به نه شو نو په کټ کې به پټی لراړو په څه کې کټ کې به پټی لراړو او رمبه به ورکو پردی پوله به والا لکه د منګک بګوټ کې ناست پوله به واله پوله واله شي خو توا او زوا دې چې ټیک نه کړ په په نوې سال کې ها په غیبتونو د مشرانو عمر غیبتونه اډو څوک کین نه کټونو کې چا خو ساړم نه نور لروتی بیا سار وختي پلار دې نه زنانه تیرې دي چې نه دې سړې تیرې دي هغه وخت به نه دې تیر بابا له 50 روپۍ راکا درد کی تعالی نو حسابونه کتابونه ارته بیا زیات شي خبر هم زیات شي دلته او بابا دی چې تخزه او پات شوی کنه نو زمونږ غافظ طالب دی هغه قاری صاحب اجازه قاری صاحب کنه یو ځل کلی نه رالو نو هغه ګاډي کې نو ما څه غپ لګول مې بابا کده دی اوچت کو کنه نو تعالی ست طریقه جوړو د واده وای مکه استاد وره پړ بشراله او چاتولې ګرځې دې چې هغه څه کول دي د پاره او چاتولې وای مکه دې کې په پاتې راشه مالا هغه کې مونږ پاتې راځو اګه ولې راځي وحرب وایا هغه کې بیا پاتې دي نو د دې وجنا وی وجب عليه التعلم اړو د چا عذر نشته ها د هیڅ چا عذر نشته په دنیا کې چې ژوندې کنه دا عذر د چا نشته چې زه خو جاهل موزن پوي کنه ځان نه هغه زمانہ نه ده چې هغه په خوا به تراو د پاره قاری راوستونو چرته به د بل ملک نه قاری صاحب راوستو هغه به سم عزتو و چې تخپنه شي بل قاری به کلی کې نه ونو او هغه بس قاری په زورونو زورونو به خلکو راوستو د تراو د بار خلکو قاریان لټول مونږ ډېر واړو واړو لګه مونږ دور عمر هم نه خو بیا مونږ ته یاد دي چې قاریان کم نو یو یو قاری په بلانی زینب قاری راولو دغه د پاره ده تراو د اوس کو ماشاءالله نو پخوا که چا نو زده کړو نو دا به وو چې استادان بنو نو اوس خو ماشاءالله هر جمعات کې قاری صاحب ناشته او چې څوک نه زده کوي نو هغه څه عند الله عذر نشته وجب عليه التعلم ها وي فإن تركه يأثم ويعصي روټۍ لږه کې نه سبب بسم الله وعلى برکت الله نه بسم الله دا به په خبره پوه شوي کنه حوالا برکت الله ولا خبره مضبوطه نه ده ويبدا قبله بیا درته یو قاعده ذکر کوي وليس في القرآن من وقف وجب نشته ده په قران کریم کې یو وقف چې دی واجب وي دا یو اهم او ضروری خبره کوي دا څه وقف نشته چې شرعا واجب دی او نه دا چې حرام دی الا ور یو خبره پکښتا غیر ما له سبب مګر دا که د هغې د واجبوالي یا د حراموالي څه سببي که د واجبوالي سببي نو واجب به که د حراموالي سببي حرام به مثلا یو ځای کې ته وقف کې او غلطه معنا ته ذهن ته راځي او یو سړی د دې قصد مو کې چې زه وام بس دغه شان یا یو سړی یو ځای کې وصل کوي یو غلطه معنا ذهن ته راځي اراده کوي هغه د دې وصل نو اول ځای کې وقف حرام او د دویم ځای کې څه شی دی وصل حرام شو اے لکه یو سړی اوس وقف کوي وما من اله نو وقف قران کې واجب نه دی او نه حرام دی چرته خو دلته حرام دی ځکه سبب موجود دی چې معنا یې غلطه ده وما من اله معنا دا ده اله نشته ولې نشته الله اله نه دی انما الله اله واحد نو اوس که ته وقف نه کوې وی لا يحسن قول من العزة الله جميعا معنا به څه شي ته خفه کېږه مه د دی په دې وینا چې دی وایي الله ته عزت دی ټول نو معنا صحیح شوه یعنی پیغمبر العیاذ بالله په دې خفه کېدو چې کافر وي چې الله الله لره ټول عزت ته نه ولا يحزنك قولهم د دې په وینا ته مخه پکېږي چې تا ته ساحر وای تا ته مجنون وای تا ته لیونی وای نو واقعا سبب ته وګوري دا څومره خبره چې ذکر شو په دې کتاب کې دا متعلقه و د محل د وقف سره هر چې کیفیت د وقف ته وقف به کې څنګه حاجی نو هغه ځای کې درته بیا کیفیت ذکر کوي په منځ کې ورته دوه بحثونه راوړي مقطوع او د موصول او د تای تانیث او سوال دا دی چې دا دوه بحثونه منځ کې راوړل خو ډایرک به دې سره ذکر کړی وي کیفیت د وقف او محل د وقف به ځای ذکر کړی نو دا غي جواب بل ته بیا کیږي دلته کې یو سوال دی سوال دا دی یو طرف ته ناظم سے وای لابد من معرفت الوقوفی یو طرف ته سوای لازمی د چې وقفونه به پیژنې او بل طرف ته وای ولیس فی القرآن من وقف وجب یو قوی لازمی ده نو لازمی نه معلومه شو چې واجب دي کنه وقفونه پیژندل او بل طرف ته وای ولیس فی القرآن من وقف وجب په قرآن کې وقف واجب نشته مو ته تر سوکو ها دا خو سوال شو جواب دا ده چې وليس فی القرآن مطلب دا ده چې په قران کریم کې یو داسې ځای نشته چې آل توقفونه کې نو ګناهګار بشي یا دی وقف وکړو ګناګار شي کم ځای کوم چې قران کریم کې وقف کې نو صحیح ده وقف نه غوښتیدل نشته دومره ساده چا نشته هر چاته ضرورت راځي د وقف کولو دا غي مقصد دا دی چې کم ځای کې ته وقف کینو کاوه وې کله اغتان کله حسن کله څه شي کافی نو کله د اضطرارا داسې اضطراری حالت راشي چې وقف د قبیح جوړ شو خو ګوره دا وقف قبیح چې کوم قران کې راځي په دې کې به بیا اضطراري حالت کې بم ته غره ځان ساتي استقرارا چې کوم وقف جایز ده کنه هغه وقف جایز ده چې هغه قبیح نه دی مثلا حسن ده او لابد من معرفت الوقوف مطلب دا ده چې د وقفونو پیژندل لازمی او ضروری دي چې په نامناسب ځای باندې وقف نشي نو وليس في القرآن من وقف وجبنا د معرفت د وقف ترغیب حاصل شوی دی مطلب دا شو د وقف پیجندل ضروری دی خو استعمال کې بیا سبب ته بګوري هسې به نه وی چې دلته وقف حرام دی او دلته واجب دی په مقصد پوه شوي اے د وقف پیژندل ضروری دي لابد من معرفت الوقوف دلته چې وليس في القرآن من وقف وجب په قرآن کې واجب وقف نشته یا حرام نشته او بغیر د سبب نه نه واجب ته نه حرام سبب ته ګوره او سبب هغه څوک ذکر کول شي چې هغه علوم اللغه ویلي، د لغت علم معنی نحو ویلي او دارنګې د قرآن معنی باندې پوهیږي په تفسیر پوهیږي. صحیح شو؟ تش قاری نه تش قاری که ډېره دعوا ولري چې زه په وقف پوهېږم ما پې نه پوهېږي نو شي که نه عبارت هم نه شي ویلی هغه د عربۍ د کتابونو بیا د ابتدا لپاره خپل قسمونه دي لکه څنګه چې د وقف اقسام بعد د ابتداء اقسام ذکر کړي پنځه احسن حسن صحیح قبیح قبح دا ابتدا نه ده د همیشه د پر اختیاري اے وقف کې خو کله اختیاري می او کله اضطراري می کنه خدا ابتدا کله اختیاري او هر چې ابتدا ده نو تا خو سا واغسته اے ستا په اختیار کې د توس ابتدا کې صحیح ده نو په دی وجه باندې چې ته په خپل سور باندې او شروع کې دا ستا په اختیار کې ده اضطراری نه ده صحیح ده خو بعضې ځایونو کې په دې اعتبار باندې اضطراری شي ابتدا چې الته ته کم ځای نه چې شروع کړي واغزه ټول نه ټیک کیږي ټول معاملې ډېر لري پورې تللی ده نو بیا به ته مجبورا د داسې ځای نه شروع کړي چې هغه حتی الوسه معنا یې صحیح شي بایدونو کې آیاتونو کې ډېر څه شي هلته کېنه بیا څوره وخت دی اذان له مونږ یو بل جیب کې بانګ له څومره وخت دی اوس په څو دی دا وا چې کومه ده دا روزي د طرف لسان نه اے هغه طرف لسان چې ظهر لسان ته نږدې دی او د ثنا علیا او د سکی نه روزي تاسو ویلی او د دې سره مرګره په دې کې ثام دا او ظالم دی دته حروف لثویه وي لکه تاسو ویلی حرز الامانی کې شاطبی سے بوئی ومنه مراد تنه څه شه ده طرف لسان ده او دا طرف لسان چې کم ده ومنه ومن بین الثنایا ومنه ومن بین الثنایا ثلاثه او دا ذات یړو پس په مخرج جدا شوی نور ته پس نه لري دا د دې وجنا دې کې لک تشابه ده او صعوبت ده پکې یو د بل نه جدا کول نو بعض خلک اکثر دا ضاد ضاوي لک عجم نو ځکه دی وای میزه بالايضاح عن ظائن چې تا د سکو یلکا ضاد بنوي ضاد بوي وستا نه منم رخاوت په دواړو کې شته په وا کې مشته او په دوا په دوات کې مشته نو کله کله د دې وجنه چرته لام ته جوړ لشي نو د هغې د وجې ترې ضا جوړه نه شي ځکه لام او ضا دا ټول نږدې نږدې حروف دي نو تحریف به پکې واقع شي کله کله ضاد او لام راشي که نه نو بیا به ډېر خیال ځکه بعضې خلک ترې لام جوړوي نو څوک د لامو د ضاد سره ترې ضا جوړه کړي په دې کې دا دعاد د ضوا نه جدا کا ځکه دواړه قسمه قرآن کې راغلي کل شرب محتضر په دعاد سره ده کل شرب محتضر تاسو سره کتاب شته ته چا سره ګوري ها چې کتاب درته نشته چا سره ګوري تاسو سره شته چا سره چې کتاب لا اوچت کې کتاب ستا کوم د کتاب باندې لګا ولې هدا چې لګي ونه نو چې موبایل کې لګیا دی چې موبایل کو څوک لګیا دا کتاب اکثر شلې دلې اپ کتاب څخه د دې کتاب وشته د نور هغه بشته تاسو دواړه ودرېږئ ته سرواله ده نو ګوره محتضر په دوات سره راغله مونږ طالب ځان سره بسدت کو کنه دا مصیبت مونږ شته خاندو را خاندو طالب هم بس وایي بس اسم هلکه دا حجره ده مدرسه نه ده یعنی په ابتدا کې هم دغه طالبانو دغه ټوپۍ وي دغه خولي مبارک ها چې سبق به درو دا چل به کول ونه شي الله فضل له مال چې طالب سبق درې یا راپی نه نه چې موږ خطرناک خلک یو خو طالب موږ دې لنه پریدو چې لوبو کی رو بس غب شپ لګي او خپل خوخه باندې چلی نو اوس موږ وایو را شاسم تبکونه طالبانو یاد کړی تجوید روان شو چلی دورس نو موږ لک په طالبانو پړې واچول چې بس خیر ده ته کې دا سیستم جوړ به کتاب کولاوه او د درور به مال په همزو سرنګ کړي چې د کله داخلولو ولدل داخله ور کوي او د داخله پاتې نشي ما چې خدای کوم بری به تو تر روان دي الله دې خیر کوي دوه غنټه پس برنګ د پریشن کړه دې او خیر دې کنه هدا ډېر خیال وساتي چې د داخلي رانه بند نه کوي نو سیدا را دي شي په لګ بویلټ درځي څه پریشان او قسم مصیبت تشریف راوړی دا د موږ مخامخ ناست یو د کل شرب محتضر او بل څه شه ده همدغه صورت کې سره راځي په غوا سره چې راغله ها نو چې اوس یو سړی دوا دوا وایي دی دواړه کې فرق څنګه کوي بیا ها نو داسې به نه وایي لکه عجم چې وایي ها بس د عربو په شان وایي مونږ ځکه د عربو په شان وایو چې مونږ سره پاتې یو ګنې ما به بیا د عجم په شان وي ځکه زه خو عجمي هم کنه تاسو ما عجم یې خلاصه د قول دا ده چې د ضاد نه بزوانه جوړه دا ممنوع دي حرام دي بل ده سوي وناظره الى هي وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة معنا د تر تازا بعضې مخونه به په ورځ د قیامت تر و تازه وي. دا د تر و تازه معنا مې ولې وکړه؟ دواد مې ووې. د تر و تازه معنا مې ولې وکړه؟ دواد مې ووې، دواد. الى ربها ناظره خپل رب ته به کتون کی د کتون کی معنا مې ولې وکړه؟ وا مې ووې. په دوات سره تازګۍ ته وایي او په دوات سره په په غوا سره کتلو ته وایي نضر الله ام نضر الله امرا حدیث کې راځي الله دې هغه سړی تر او تازه وساتي چې الله پیغمبر وایي چې زما خبرې اوري او بیا ځل کې ځای ورکوي او خلکو ته داسې رسي لکه څنګه چې اورېدلي وخذ او مضبوط ونیسه دغه توجیهات دا ما چې درته ووي دا زه چې کومې خبرې کوم په دې عمل وکړه امام سخاوي وایي ذا اذعاني په داسې حال کې چې ته خاوند قبلولو یې چې خبره معنی ها ذا انقیاد له و استجابه له چې خبره معنی ميز الضاد عن الضاء في مثل هذه الكلمات که چرته وای تمیز دی ونکو نو دې ځکه شارحین لیکلي وقع منک تحریف واضح محرف د کتاب الله بشي او تحریف به پکې وکي او په دې کې موږ پوره تفصیل کړو چې دوات بغواوي که دوات بوي وابینو او څرګند کا دې ضاد لره عند التاء د تا سره نحو افضتم افضتم وایي ورنه بیا به ته افضتم جوړ کی تا به ضاد نه به تا جوړ کی او حرف تا به پتا کې مدغم کی نو افضتم ها فاذا افضتم من عرفات دا ماشومان چې کاری ځان راځي څنګه وای فاذا فتم برو ما دلته قاری ته وای ته کې ته قاریان دی وای چې دای خوز ګار دی وای مونږه یادای ال دام تجوید خی کنه وای ما له وای چې تم خوز ګار را پاسې لګیا دی مولا مې وزګار را د وزګارو کار دی ویل چې اوسګار نشي دا کول شي دا دوه کتابونه ویل شي اوسګار خو یو دی لکه نه که څنګه اوس به یو سړی ریچې خرڅه یې هغه دا کول شي د علم سره علم سره بل کار نه کیږي یا یو سړی په سکول کې استادي سار نه ماسپخینه په سکول کې ای با چې خماس غول ماشومان په 1 2 3 قرار کې بیا بدل تراشي او د بشي بیا به مازیګر را پاس سترګې بمږي ا تجوید لوزګار دی نن د باخونی مولیان سکولونو کې استادان دي نو سکول کې استادي زبده نه ده خو فرق خوشته کنه یو سړی پوخ په مدرسه کې شپه ورځ پروت دی دا هغه په کار کې یو سړی ګنټې لراځي دا په کار کې زمکه اسمان فرق دی نو موږ خو دې کار لزان روزګار کړی دی تاسو مولدان روزګار کوي ها او او دا د روزګارو کار دی د چا چې بل کار یې غي سره دا کار نه کی بیا دا دوره کتابونه ویل نه کی ځان مو ورته اوزګار کړی. وابنه عند التاء نحو اف نحو افضتم الکه رخوت ته پکې ګوره بلکې غوږ ورته ونیسه ښکاري نه پکې افض افض افض وایي افض تاسو ځکه ویل شي تاسو ټیک کړئ د تا سره به دغه ترتیب کې د حرف تا سره اسی دا تا د الفا تاسو له پدر حروف نطعیونه دي د جبي سوکا او د مقامو د غاښونو جړل نه ادا کیږي ها صفات د حرف تاسو دي پنځه دي لتاء شدة كذاك همس صمت فتاح واستفال خمس پنځه صفات دي او د ضاد سره دا په یو صفت کې هم نه شریکیږي علاوه د اسمات نه چې په دواړو کې اسمات دی دا مشکله کم ده مصیبت کم ده نه جوړ شو په دې تا او دوات کې وای په دې دوات کې یو صفت د چیرې خوت دی او استطالت نه نو دا د حرف محمود سره لګران ادا کی په دوات کې رخوت کم دی په نسبت د ضا وای بیا هم پکې مونږ په دوات کې زمانه د رخوت زیاته اخلو دا زیاته زمانه چې ته اخلي او ته اول خو خبره دا ده چې مونږ په مقام د تعلیم او تعلم کې یو کچرته یو ځای کې مونږ پر رخوت کې زیادت کیږي نو دا به د تعلیم او تعلم د وجې او ادا ان نه څوک به تاسو داسې ونه چې تلاوت مونږ کوو مونږ داسې نه وایو چې فاذا افضتم من عرفات داسې وایو داسې نه وایو فاذا افضتم من اغا نو مقام د تعلیم ځان لري دغه خبره ده دا چې په دې دوات کې د اخوت مونږ ته ډېر ښکاری او په ځوا کې نه ښکاری ولې په دوات کې اخوت د اکول ګران دي نو کوم چې په ګرانوالي د حقیقت چاله پته لګي لکه تاته څوک وایي شابه دا کاڼی وخوره کرپار به دې په جومات کې اورېدی شي ها اګه د لوی کېله وخوره سادر کې روغون دې داسې کې څوک به خبره مې په برېتو به لاس ووی خوړې دي به دي نو په دعا کې رخوت اسان دی اے بانګ دی کنه په دعا کې په دعا کې رخوت اسان دی او بانګ دی یریګه ما دوات یادا کې یریګه ما یو قاری ماته وي ته فمانه تور را وایا رنګ کړه وای ته وایا فمانه تور را مستا غونته و کرا وای بس ته وی وایا کرا منه تا چې وی داسې وام کرا نو یریګه ما خیر دی وی وایا بیا څه خبره نشته نو دا امام سقاوي سوی غیر جبانی ها پیارې ګما خیر دی وی وایا دا چې چا لرنګو کې کنه یو مرګري له تارنګ کړه یا باید سړی رنګول لړل خوشحالي ان تر کسان کوي د بل شرمولو کوشش کوي نغه ځان سره مرګریم کینولی او معنی تاسو کو وي ته دواد و او دواد نه کوره کیسه د دیم کنه وي ته فمانه تور کې بیا تاسو کې وي ته دواد و امام سخاوي د دې قاریانو په نبز لاس یې خو ها او یریګه ما خیر دی ها نو تم قاری ته لا غیر جبانی یار د مړه مې یریګه ټیک وې شي کله خو به ټیک شي کنه بعض قاری ته دعا د دا کوي کنه نو دا ټول شونډې خوځي ها دعا او بالکل لغه ده زمونږه غواځم نه منل خپل دې غواځ جوړ کړ کله چې په چا اعتراض کې کنه نو کم از کم اعتراض خو په ځکیږي کنه نن ته باغوه سم اعتراضونه ټول د تیارو نه خو دی کنه خو یو الموت رزو کله اعما خو چې کله په چا باندې اعتراض کې نو کم از کم تاسو رخ په دې خپل څه دلایل موجودي کنه اوس چې یو قاری لوم ستا ټکه غلط ته لکه موږ وختي نه وې چې وقف قران کې واجب او دغه ته سبب ورته لټه اوس ته یو کس ته وقف دلته کې حرام دی اب درلوي چې ولې حرام دی نو ته بوله یار ما توای لیکلی ته خو سبب نه دی یا دلته لیکلی چې وقف لازم دا به لازم په تور پیرو لیکم چې وقف لازم بیا بسکه تعالی معنا درځي ته په تفسیر پويږي دغه شان دا د ټول علوم دي کنه په چا اول خو په چا اعتراضونه مکوي موږ د اسلام په تور باندې لګیا یو که څوک منی و دې منی که څوک نه منی نو په چا زور چلو لشي نشه چلولې یقینا که موږ په خپل ځان زور چلو لشي په نور بچاو چل په تاسو نه چلو لشي مخامخ را تناسي نو دا ماوراء النهر والا خلک به څوک سم کی که څوک مني او دې مني که نه مني نو بس الله دې توفیق ورکړي چې وې مني کني الله دې توفیق ورکړي چې خپل خبره باندې دلیل پیش کړي نو موږ له دې وای موږ به ورسره ومنو وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد نبی